او مدنی مکی صورت وی دیتا چه اغا مکی قبل الهجرت په هر یو ځای کې چی او مدنی بعد الهجرت لکه دې صورت کې یو آیات حجت الوداع کې راغلي دي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله دو سو اکاسی ثم توفع كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون او دو لواحق مقاصد توحید او رسالت او دو با پدی کی مندرج صداقت الكتاب او ایمان بالیوم الاخر كل من الأول مبدأ للثاني توحيد مبدأ رسالة رسالت مبدأ جهاد جهاد مبدأ انفاق وكل من الثاني ممد للأول انفاق للجهاد جهاد د پاره د تایید د پیغمبر او د پیغمبر منل د توحید منل لانه بعث بالتوحید سپاوا دې سلو کې بیان د توحید دریش پیته کې اثبات الرسالت نیم صورت به ختم شي پنځه پاوا لیس البرنا جهاد بشوروشی درې می سپاره پوری انفقون با انفاق اول شلو آیاتونو کی تمهیدی بیان دی قیده دارا چی سڑی زان تا میدان هموار کی توجه د خلکو ځان ته پیدا کی نو شلو آیاتونو کې د مخاطبینو تقسیم دی راتلون کې مضمون منون کې هغه د لارې نه لیرې کول او دا اصل مقصد د شورت شروع شي یا ایو اثبات ته توحید چې کوي نو په لسو طریقو سره کوي اول د توحید نه سلور تعبیرات کوي یا ایها الناس اعبدو نفی د شرک فی التصرف و الهکم اله واحد نفی د شرک فعلی حل حرمت الله لا اله الا هو او صفات تباری تعالی آیات الکرسی کی ذکر کئی رد د شرک په شفاعت او لله ما فی السماوات خلاصه سره د عقیدی چې قیامت را روان دی یحاسبکم به الله دویم دی صورت کې اثبات ته توحید کوي بالادله العقلیه درې ما دلیلونه پیش کوي اول استدلال بالاعیان المحسوسه ځان ته وګوره الذي خلقکم دویم استدلال په کیفیاتو د اعیانو محسوسو سره یوصل سلور شپیتم آیات کی لس ذکر کئی کیفیات ان فی خلق السماوات حالاتو ته وګوره شپې او ورځ ته وګوره کشته جهاز ته وګوره حالات دي دریم استدلال په اسماء او د باری تعالی آیات الکرسی کی درې قسمه ادله عقلیه سورته بقره پیش کړي استدلال بالاعیان المحسوسه كيفيات اعیان اسماء و صفات تباری تعالی الله لا اله الا هو الحي القيوم درم وجه د اثبات د توحید ادله نقلیه ووصى بها ابراهيم بنيه ابراهيم او د يعقوب عليهما سلورم دا صورت رد کئی په جميع اقسام د شرک شرک فی التصرف فی العلم فی العبادت فی الدعاء پنځم، اثبات د توحید په ذکر د صداقت الرسول، په مسله د رسالت شبهات راځي د غي دفع کوي شپږم وجه اثبات ته توحید خاص نعم په بنی اسرائیلو په سبب د عقیدی د توحید وما وجا اثبات د توحید پلیتای د بنی اسرائیل ذکر کئ چې اعراض د توحید نه وکړو اتمه وجه اثبات ته توحید په ذکر د قتال فی سبیل الله چې غلبه به پدی راځي خلاصول د مرکز د توحید کعبه آزاد کا د تسلط مشرکانو نه نهم وجه اثبات تا توحید مسله د انفاق جهاد کی وینتی وول دی انفاق کې مال ورکول دي حسن پکې لعینه نشته لغیره دی انفاق فی سبیل الله د پاره د اشاعت ته توحید وکا لسم وجه اثبات ته توحید الله رب قدیر علیم حکیم تواب رحیم بارئ بصیر واسع بدیع سمیع عزیز شاکر رحمان غفور رؤوف حلیم خبیر الحي القيوم العلي العظيم الغني الحميد انت مولانا هر صورت کې ذریعہ د پیجنګلو د الله د الله اسماء او صفات سورت کې څلور مسلې دي او هر یو څلور څلور پیری ذکر توحیدم څلور پیری صداقت رسولم څلور پیری ستام میں ایک سو ایک ایک سو انیس ایک سو انتیس قتال فی سبیل اللہ ضلور پیری ایک سو نوے ریانوے چوالیس دو سو اکانوے اکاون انفاق فی سبیل اللہ سلور پیری دو سو چون دو سو اکاسٹھ بسم الله خاص په امداد د نوم د الله چې رحمان او رحیم دی امداد غواړو استعین امداد غواړم الف لام میم الله خپو دې په معنا د دې حروفو ذالک الكتاب دا پورا کتاب دې او اخرت کی زنده باد هم المفلحون اول لفظ الف لام میم حروف دې په اصطلاح د متقدمینو کې اسماء الف نوم دې مسمع ا لام د لا او میم د ما اسماء مقطعات او دغه وجه ده چې هر یو جدا جدا دا لسته کیږي مقطعات د دې په باره کې دا یو کم دیرش سورتونو کی ذکر دی. ټول دي اټهتر خو چې تکرار ته نه لري کې نو څوار لستی مجموعه نص قاطع له سر لیکلو کې پنځه قسم دي مفرد دریو صورتونو کې صاد قاف دون او سلورم رباعیات الف لام میم صاد الف لام میم را دو سورة مقاماتو کی دی نو دا اغی سره مناسب دی لکه ځای په ځای به موږ وایو چې قاف قیامت ته اشاره ده تغیر تبدیل پدې کې څوک نشي کوله چې اوروړي د بل صورت مخ کې ذکر کی دریم مقطعات په اول د کلام کې ذکر کول دا د فصحا او بلغا او طریقه و. او دغه وجه ده چې د قران کریم د سورتونو په اوایلو کې چې کله مقطعات ذکر شو نو مشرکین انکار نه دی کړی چې دا موږ نه پیژنو درې خبري عبس ندی تغیر تبدیل نشي کولې د فصحا او طریقه وا لغتن دا د هیڅ معنا د پاره نه دی وځه عرف کی د دې تخصیص په بعضی معنی او پوری کیدیش دا مقطعات د اهل علم په دې کې اختلاف دی چې دا متشابهات دي او کنه قرطبی ابن کثیر د خلفای اربعو ابن مسعود رضی الله عنه ډیر تابعین چی والله اعلم بمراده او د دې هیڅ تفسیر مونږ ته نه دی معلوم د متشابه دا معنا چې معنا یې معلومه نه وي اگر چې حکمتونه او فیدی معلومیږي څوک چې متشابهات وي د مقطعات او د صفات الهیو په باره کې صفات په اعتبار د معنا سره محکم دي لیکن کیف نه به ته قلاری د کیف په اعتبار سره متشابه دي او دا مقطعات د دو په نسبان دي د دې معنا هم نه د معلومه د معنا په لحاظ سره دا متشابه دي هیڅ تفسیری مونږ ته معلوم نه دی بعضی اهل علم وی چې دا متشابهات نه دي ددی په مقصد سړی هم پوهیدی شي لکه ما تاسو ته وی چې څوک متشابهات وی حکمت ما ذکر کو چې اتاویا ایمان د شعب ته اشاره بحذف المکررات سوار لسو نص حکیم قاطع له سر سوار لس مقطعات اشاره ده چې یو سړی تفسیر د قران کریم لیکي سیوطي لیکلي دي، د څوارلس علومو ضرورت دی. خو دا څوارلس علوم د هغه چا د پاره پکار دي چې هغه په خپل تفسیر لیکي نقل کوي لکه موږ د تفاسیرونو نقل کوو نو پاغه کې د سوار لس علوم ضرورت نشته مخالفین بدعاتیان هس اعتراض کوي بیزه د سیوتی په قول ندی پوښوي توجیهات په منکو یوازې الف لام میم پوری با د څو څو توجیهات او تخصیص نه داغي زم راغلې دی فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله نو هغه تعویل زایغه دی خو کلمت حق اريد بها الباطل زه حاجت تی غواړم تفسیر بالرای چې د عقاید د اسلام او د قواعد د عربیت نه خلافي امام ابو حنیفه تعویل نکي الف لام میم څوک چې تعویل کوي مرفوع طریقې په کې تنشتا اول اسماء الله دویم اسماء القرآن دریم صورتونو دي درم هر یو حرف د الله په یو نوم او په صفت دلالت کوي لکه دلته الف اشاره اول تا لام لطیف تا او میم مالک منان مجيد وما الى ذالک پنځم افعال د باری تعالی صفات د باری تعالی ته اشاره ده الف ایجاد لام لطف او میم مجد شپغم الف لام الف اشاره الله تا لام جبرائیل تا میم محمد صلی الله علیه وسلم تا کتاب د الله د طرفنا په واسطه د جبرائیل په محمد صلی الله علیه وسلم را لګلې شوې دي وم الف مخفف د انا لام د لی او میم د منینا اتم کله چې ماشوم ته ته تعلیم شروع کړي نو مقطعات حروف تهجی ورته لولي نهم ترغیب للاسغا چې مشرکین غوږ کیږي چې د اول کې مقطعات ذکر شو نو دوی به حیران شو غوږ به یې کېښوده او لسم د ابجدو په حساب سره دا اشاره ده چې اشاعت ته اسلام به په دې وخت کې وشي يهود وی چې هغه دین نه منو چې مدد هغه یو اویا کالی الف یو لام دیرش میم صلیخ معنا پسن 71 کې به اسلام خو پیغمبر علی السلام فرمایي چې ته انتظار کوا او دا زمانہ د عبد الملک بادشاہ وا کابل په جزایر د اندلس مالټا یورپ کې اسلام خور موسی بن نصیر گورنر د اندلسو او غلام طارق د اسلامی فوج جرنیلو مالټی ته چې کله ورسېده کیشته اوس دی چې د واپسای تم ختم شي او جرنیل تقریر کو طارق خندی د بر سری شمشیر دست گفت هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست جرنیل تقریر کئی یا حشرات الارض والسباع نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعارف پیش کو مرګ چې د پیغمبر پاکي او ملګری مصر فتح رودینیل به ال روانیده چې جړاو جنې به ورته کال کې غرزولا ورنه مصر بغر کېده عمر رضی الله عنه خط لیکي رودینیل تا ان کنت تجری بی امر الله فجری اکه په خپل نو ضرورت زمونږ نشته قادسیه ایران کې د مسلمانانو یو لاک فوج او د مخالفینو درې لکه رستم مشهور پهلوان د عربو مشهور بډای خنسا سلور زامن دی اغو ته تقریر کئی ما خنت عباکم ولا فزعت خالکم حتی زاتم امکم بین ایدی الكفار بین الكفار ما خام شو وی سلور وړه زامن دی شهیدان شوی دی وی فتح چا وکړه وی مسلمانانو وی الحمدلله کسرا سره جنگ کوي امیر د جیوش اسلامی اغا سعد رضی الله عنه خلافت عمر ده کفارو خیال دا و، کښتۍ راپورې کړي چې دوی به نه شي راتلې. سعد تقریر کوي چې تر څو به پراته یو. راځي چې وردانګو دجلی ته ټول لبیک وی د ټول نمخ کې سعد رضی الله عنه ورټوک وی کلمه خیم او دا بوي قول نبی علیہ السلام ته وی چې زه به مړ شم په دې حج کې هجرت په پاتې شي نبی علیہ السلام وی نه ينفعك الله بك اقواما ويضر بك اقواما فوج ټول پوری شو یو لاک فوج تپوس کوي چې څه شي خو ځای شوی نه دی ویوا لوټه بلوی دا ما سره ده د فارس فوج لودو فتح وشو معنی کوي تاویل یو داشو د ابجدو په لحاظ یولسم الف لابتداء الكلام او ميم لانقطاع الكلام دولسم حروف ته قسم دیار لسم ماوردی قول شاسه ذکر کړی دی چې د الف لام میم معنا علم بكم ذالک الكتاب علم من دی الف لام میم دی شاز زکه دی څوارلسم، صوفې وي چې الف اشاره د استقامت ته لام حاصل عند المجاهده میم مقام د محبت ته او دا عجائب غرائب نشابوری ذکر کړي پنلسم الف کې حمزه ده اقصى الحلق لام وسط مخارج میم د حروف شفویونه اشاره مزامینو د صورت ته چې دی صورت کې مبدا آدم علی السلام ذکر منځ کې احکام او منتها اخرت په لبزي يحاسبكم به الله شپړسم دا متشابه دی سر الله فی القرآن ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولسم د اصل کې الست بربکم دې عهد ورته یادی اتلسم دا جدا جدا نمونه دي او محاوره د عربو د چې قلت لها قفی فقالت قی تفسیر الرحمن د دې مختلف اطلاقات ذکر کړی دي الف اصل لام لازم میم مستدل اصل لازم للدلیل الف اعلا لام لامع میم محی الظلمات الف اصل لام لازم لازم الاتباع میم محکم نو لسم اشاره د دیتا چې دا لیس بمخترعن او ليس بمخترعين د ځان نه جوړ کړی شوی نه دی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم امیو تلفظ په دې حروف او تهجیو سره امر خارق للعادت ته نو دا دلیل د دې شو چې دا د الله د طرف نه دی شلم دا تنبیه علی الاعجاز چې المؤلف من هذه الحروف حروف تهجی تاسو هم وای که د بنده کتاب وی نو تاسو به مقابله کوله کولی بشوا کړی بوا نشی کولی نو الف لام میم اعجاز د قران ته اشاره شوه بیزاوی وغیره لیکي چې غوره قول دا دی چې دا تنبیه د په اعجاز د قران کریم باندې عام مفسرین لیکي چې دا من المتشابهات ته والله اعلم بمراده معنا ما ځکه وکړه چې الله ښه پوه دی په معنا د دې حروفو باندې سورت بقره اول سورت ته بعد الهجرت مدنی او صورتونو کې مکی چې قبل الهجرت او مدنی بعد الهجرت الیوم اکملت لکم دینکم د سورت مائده آیات دی مدنی ده عرفات کی نازل شوی دی آیات اغسی مدنی دی زکا بعد الهجرت دی لکه ما دې ځکه وی چې وتقوا یوما ترجعون فيه الى الله په عرفات کې نازلو او دا خبر اخکار شوا چه حدیث چې امیر به هر هغه سړی چې بقره ور تیارې اصلاح د معاشري باندې پويږي د جنگ په اصول باندې پويږي عمر رضی الله عنه چې چا به بقره یاد کړی و هغه به لوی سړی ګڼل شو الف لام میم اعجاز د قران ته اشاره شو معجز کتاب دی او دا شو مقطعات او سلورم ترغیب دویم ازا الهم د دوی د دنیا فیدی پکی منی او بعضی نه غوګونه او سترګي بندي چې د دو عیب پکې بیانېږي ضرري پکې نو اول مثال چې د قران کریم نه فایده نه اخلي نه اوري دا څکه خلق ته من کوي دویم فایده پکې وګی دي سخت راشي انفاق نه یو پکې بقره سورت بقره اساسی سورت ته نو په دې تمهید مع ترغیب کې دری صفت د قرآن کریم ذکر کړي، مبتدا، خبر، معرفه، کمال د کتاب، چې کاملون. شک پکې نشته، لا ریب فیه، لا لنفی الجنس په نکره داخل، مفید د مبالغې. هدی للمتقین هدایت کامله پورا خونو پورا هدایت ته خو فیدا تی صرف متقینو پرهیزګارانو واغستا کامل کتاب دی بشک ده او هدایت کامله ده ذالک الكتاب لا ریب فی کی مرجان وګورئ کم ملګری ورته پنیت د زده کړې ناس دي څلور ترکیبې کړې دي ذالک الكتاب ذالک اسم اشاره الكتاب مشار الیه اسم اشاره سر د مشار لینا دا مبتدا دا کتاب لا ریب فی جمله معترضه او هدل للمتقین دای خبر شو دویم ترکیب ذالکا مبتدا کا الکتاب خبر اول کا لا ریب فیه خبر ثانی کا لا لنفی الجنس اسم خبر غواړي ریب اسم دلاو فیه خبر هدی للمتقین دا خبر ثالث شو تفصیل منکو خودیزه کې خبر واوري چې ذالک سر اشاره بعید ته کیږي ذا ذالک ذاک نو قران کریم خو نږدې دی نو ذالکا د دې لفظ دلته سمانا شو نو مرجان لیکلی دي چې په ذالکه کې بعد رتبي نازل دی په منزله د بعد مسافتی باندې